اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وعلى الذين هادو او پاکستانو چې يهوديان دي حرمنا حرام کړیو مونږه ما قصصنا عليك اج بیان کړی مونږ تا ته من قبل مخکي وما ظلمنا هم ظلم نو کړی مونږ په دې باندې ولکن كانوا انفسهم لكن او دي په خپل ځان باندې یظلمون ظلم کوونکي پریزګارا سړی پریزګارا یا امتن او د مشر مقتدا کان رجلا متورعا عبد الله بن مسعود وی ډیر نیک سړی و ان ابراهیم یقینا ابراهیم کان امتن او د مقتدا او مشر قانتا لله عاجزی کوم کې الله ته حنیفن مایل او حق ته د باطل نه یا حنیفا مضبوطو په توحید ماتون کې د شرک پنځ پر شوانه کوله ولم یکو من المشرکین نو د مشرکانو نه شاکر لانعمی شکر گزارو د الله د نعمتونو یتباو ورکړی والله دل روا هدا او خودنه کړو د اله صراط مستقیم په طرف د لارې نیری و اتینا فی الدنیا یقینا ورکړی موږ ته په دنیا کې حسنه خوشحالي و انه فی الاخرته یقینا وی به د اخرت کې له صالحین د کامیابونه نیکانو نه ده ښه ثم اوحینا الیک بیا موږ وحی کړل تا دا نتبع تابع شتو ملت ابراهیم د دین د ابراهیم حنیفن چې مضبوط په توحید وما كان من المشرکین او نو دې د مشرکانو نه انما جعل السبت على الذين اختلفوا یقینا مقرر شوی تعظیم د خالی علی الذين پاکستان باندې اختلافو په چې اختلاف کړي او پدې کې حکمت څه دی په دلیل سره والموعظه الحسنه او په نصیحت خسته سره خسته نصیحت دا چې نرم خبره وته وکړه وجادلهم او جګړه کوي د سره بلتی یا سن پاغه مسله چې خسته ده په توحید په مسله او سم نظر یو کې په عقیده باندې د دنیا په شینو سره جګړه مکوه ان ربک لکه کچ کلا چې صرف دې مشارې باندې خته دي ان ربک هو عالم یقین رب ستا په دې به من پاچ ضل عن سبیل چې واوړي د الله د دین نه او عالم الله په دې بالمعتدین پس ملار مندون کو باندې و ان عاقبتم کتا سو بدلا اخلی په عاقبن بدلا اخلی مث بمثل ما عوقبتم به په شان دا چې زیاته شوی دی پتا سو باندې ولئن صبرتم کتا سو صبر کو لو خیر للصابرین دا غره صبر کوونکو لپاره انتقام اخلي نو اقام را بغلی زیات بناخلی او که صبر مو ګوندا به تر ده واصبر صبر کوا ګوره مخکې وی که بدلاخلی نو خپل مقدار بدلاغ استشیف که صبر مو دا غوره ده بیا ورستو وی واصبر صبر کوا نو مشر ته دا حکم دی لیډر ته دا حکم دی قائد ته دا حکم دی او کشران چې دی صبر نشي کولای زړه نه ټینګي بنده انتقام اخلي نو ته خیر اجازه شته او مشر ته حکم دی ته صبر کې وما صبر کنه دې صبر سا الا بالله مگر په الله باندې دې ولا تحزن علی مخه پکېږي دی باندې ولا تکفی ضیق مکیږي په تنگستیا کې مما دا نه يم کورون چې دی چلونه کوي ان الله مع الذين اتقوا یقینا الله دې دا کسانو سره اتقوا چې ځان بچ کو د الله د نافرمانی نه والذین کسان هم محسنون جدي دي خسته عمل کوونکي سورۃ ختم شو